پس ته صورت حج نه سلور شکایات په دې کې کېږي لا يهدي القوم الفاسقين پورې او ربط دې صورت ما جمعې سره سره ترغیب ورکې په قتال او په دې کې ترغیب دې په انفاق باندې قتال کوي کافرانو سره انفاق فی سبیل الله کوخه انفاق فی سبیل الله کوا نو دا سلور دغه ورکی بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي ظهر المنا يظهر المنافق چې ظاهر ک منافقان ښکارې کړل منافقان رحمان دې به تنبيه للمؤمن تنبيه ورک مؤمنانو ته رحیم دې به بیانهم رحیم دې بیان ورته کوي دا ورته بیان کوي سورې چې مګي ورته وي چې تاسو راشي جمعې ته چې احکام اوري په جمعه کې قران واوري په جمعه کې تاسو څه وایي نو دا سلور شکایت ول د دینه بیانې په سورې تغابن کې ښه دا دا سورې صف دا جمعه ده نو جمعه مدني صورت ده او په دې کې راشي تاسو جمعه لا چې تاسو ته سميان شي احکام د جهاد پیغمبر برته احکام د جهاد په مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد وسوره الجمعه کې وای هو الذي بعث في الاميين رسولا نو مناسبت هغه سره شخه انعامات در درکړي دي ښا يسبح پاکي بیانې مدعا ده دای مدعا ده پاکي بیانې الله تعالی د پر هغه چې پاس مانونو کې هغه چې پس ما کې دی الملک بادشاہ دی الله تعالی القدوس پاک دی الله تعالی العزيز ضرور دی غالب دی الحكيم حكيم دی حکیم دی الله تعالی هو الذي اثبات رسالت کوي هو الذي ذا الله غذات دی اول اثبات توحید کو دا اثبات رسالت الله غذات دی بعث فی الامین چراویلګ په عربو کې رسولن رسول رسولن اغه اخیری رسول معظم رسول منهم د دینا بنی دم دی پیرین دی ملک نه دی ښا من یدم کار به سي کار ادا دی یتلو علیم آیاتی لولی او پر ایمان آیاتونه دا الله دې کتاب او یزکی التذکیه بور کوي دی لره پاکي به د کفر او د شرک نه یا تزکیه باطنی او يعلمهم الكتاب تعلیم بور کوي دی لره کتاب د قران والحکمت د حدیث سنت د حدیث د علم حکمت علم لکه یا رموز د مملکت مچل د حکمت ته بادشاہت وان شان ذا کانو وسلور پنځه واړه فرقې من قبل په خوا د بعثت رسول پاک نه لفی دلال مبین په گمراه ښکارا کې ټول گمراه یو نه پوی د خانه پنځه واړه فرقې د دنیا کې پنځه واړه نه پوی دي واخرینا هو بالامیین رسولا هو العزيز الحكيم دا الله عزيز او حكيم دي ذلك فضل الله دا رسالت دا را لګل در الله تعالی چې رسول پاک راولېګو دا فضل الله تعالی دی ورکی هغه چاته پیغمبر ته رسالت ورکو نبوت ورکو ورکی هغه چاته چې رضا او شی والله ذو الفضل العظیم الله صاحب د فضل لوی دی صاحب د فضل عظیم دی چې رسالت اومني قران اومني توحید اومني مثل الذين مثال کسانو حملوا التوراة چې بار کوي شي دي په تورات باندې کوها مکلف شوی دي تورات عملو کې يهوديانو ته وي يهوديانو مثال ثم لم يحملوها ثم لم يعملوا بها یا عمل نکي په تورات باندې هغه په تورات عمل نک کما سل الحمار فمثال غټ خر ده يحمل اسفارا چې جمع کې کیری په يحمل بار کې په اسفارا پیټي کې په اسفار جمع د سفر ده لوی لوی کتابونه توي لوی لوی کتابونه په خر باندې وتړه لولو غټ غټ یو لسمنه انا غسه چې مولا شه نه اخره ده ولې عمل به نشته کنه پیژنې نه دغه شان چې په علم عمل نه کوي مثال د خر دې سمسل القوم الذين بد مثال لقوم هغه کذبوا بآيات الله تكذيب کی پیاتون الله تعالی والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نگی قوم ظالمانو ته قل يا ايها الذين هادوا اس يهوديان توي هو يا خبردار يا کسان چې يهودياني يهودو ان زعمتم کتاسو دا دعوه کوي ګمان کوي تاسو دا دعوه کوي دا ګمان کوي انکم اولیاء الله چې موږ دوستان د الله یو خاص من دون الناس ما سوا د خلقنا دغه تاسو وایي لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تاسو دا داوا کوي کنه نو تاسو دوستان د الله تعالی من دون الله نو جنت ملاویږي پس د مرګ نه فتمنوا الموت تاسو تمنا کوئ د مرګ ان کنتم صادقین کی تاسو صادقان په دعوی خپل کې دین ابن عباس وی مباهله مراد ده راځي چې مباهله وکړو رسول پاک ټول راوستل ادي را نغله ولې کوم دوی غر کیګو ولې یتمنو هرګه دې تمنا نه کوي د مرګ ابدا دائما بما قدمت ايدي په سبب چې مخې ته الله سره دې الله علیم دې په ظالمانو باندې الله ظالمانو باندې دې ظالمان دي يهود او نصارا مشرکان ظالمان دي دی وي دا ترغیب په جهاد باندې چې جهاد لدی مر په خپل وخت باندې راځي ښا لا نجی مر لار شنه مړ بشه قل ورته وای ان الموت الذي لا ترغيب په جهاد دی ورته وای مرګ هغه تفرون منه چې تاسو تختی دا نه فإنه دا مرګ ملاقيكم ملاقي بشي تاسو سره فتموتوا تاسو مړ شي هر ځای کې چې مرګ ملاقي کیږي ثم تردون الى عالم الغيب يا بتاسو پیش کړی شي عالم الغيب ته چې عالم دې په پټو باندې و شهادت فاضر باندې فینبئکم خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون پای تاسو عمل کوي سو کړی الله تعالی وي زما پاره خبر کوم یا ایو الذین امر نه مې یریږي مر خوش مقرره کې دی ځای کارځای نو او په ترغیب ورکو په دې کې ترغیب دی الى ذکر الله ذکر د الله تعالی تا جمعه کې به قران لسته شي زی ذکر د الله تعالی ځان پوهه کوي پاره باندې وذر البيع او پرې د بيع شرا اغستل دکانداری بند کې غجبان وای بد دو بوهي ذالکم خیر لکم دا به تر تاسو ان کنتم تعلمون کې تاسو پوهیدون کې مزلذي دا بهتر دی شابه جمعه کې با رسول پاک احکام لولي تاسو به جهاد احکام بیانې اذا قضیت الصلاه فهو کې چې تاسو ادا کوي مو قضیت پورا کوي مو کوي فانتشروا في الارض في الارض پزما کې استحبابي حکم دی وابتغوا طلب کوي من فضل الله ده فضل الله تعالی وی مال راغی بیا موږ له قران سکال سني انو هغه د دې وجه نه لاړ قل ورته وایا ما عند الله خير هغه چې په نزد الله دې بهتر دی من اللهو د نغارینا ومن التجاره د مال د تجارتنا دا بهتر دی وشي والله خير الرازقين الله خير ذکر کون کړي وای کدا دولستنوم تلوي رسول پاک یوازې پاتې وي نو په دې به ور ورېدل ور چې تاسو پیغمبر یوازې پرې خو تاسو لاړی لیکن دا دولس تنه پاتیو نو په دې نور پرده رااله دایته سونه وی ښا دایته سونه وی نو د جمعه جمعه لدی او د جمعه چې یو کدا کې پړې داغ وشي هغه داغ سی واکیږي ران ته ورسیخه او جمعه حج للمساکین جمعه حج د مسکینانو ده اوس ورته وای په دې جمعه کې به تاسو منافقان او پیژنې ښا سلور شکایت ذکر کړي او منافقان به او پیژنې لکه هغه جمعه جبیل ناراضي او کرازین او بل چرته چې ستا خبره ناوري ولاړی بسم الله شروع کوم په نوم د الله چې رحمان دی رحیم دی اذا جاءك المنافقون رب ته هغه سره دی په جمعه کې ترغیب په قتال شو او په دې کې ترغیب په انفاق کوي ښا په سورته منافقون کې مدني سورته دی او مدني او دا مدني دی هغه کې ترغیب په جهاد دي کې ترغیب په انفاق دا ترغیب دی سلور شکایات ذکر کړي اذا جاءك المنافقون فوقت راشي منافقان قالوا تيوي رسول پاک تراشي نوای دی بالسنتهم خلاف رسول الله الله تر رسول الله الله دا شایدی دا شایدی خو طالبانو دا ټیک ده نشهد انك رسول الله من شهیدی کو چې ته رسول الله الله دا خو ټیک ده کنه والله يعلم الله عالم انك رسول چې ته رسول الله الله دا په تاکید ورکخه دوار الله عالم چې ته رسول الله الله کاریم کړ فالله تعالی بیا عمرت کوي چې والله ان والله يشهد الله شاهدي کوي چې منافقان دروغ دي فی نشهدو دروغجن دي په نشهدو کې د دې شاهدي غلطه ده وای په خلی اوړه کې نه ده انهم ذي جيسا ما كانوا يعملون بد هغه چې دی عمل کې سوء اعمال ناکار عملونه کوي دا خو بد دي ناکار عمل کوي دا ناکار بد عمل نه ذالک دا بد عمل بانهم په سبب دې سره بانهم امنو ایمان راو لسانن تب اوري تصدیق بکې د قول لدی یره دا خو ډیر غوړ پړ سړی دی رښتیا دا خبره به ولي کوي نو تب خبره کې اب میند کې خر دی اصل سره دا فی غوړ پړ لګي او دا فی خي واس کټو دا غي غست دیو دا فی دانش دا غي کړي ظاهر کې دومره خلګي ويقول تسمع تب تصدیق کې یعنی اوري قول دی لره او په عدم فهم کې څنګه دي کانم خشبون لکه لرګي دي مسندتن الى الجدار تکیه کړی شي دیوال ته یو لرګي دی دورا خو غړ دی کو اخ صفا دی کو ا دیوال ته داسې ډډه ولا ولا ګولا دا سړی دی دا خو لرګي دی دیم دا دیوال ته تکیه لګولي سوپا کې ناس یو تکیه لګولي لرګي دي الله یې لرګو مثال وي ښا دې کې هیڅ هیڅ حرکت نشته دی دې کې هیڅ ماده نشته دی هیڅ صفت پکې نشته دی خوشبو لرګي هي خوشه ا دور دور لرګي دي دور لرګي ورو د پکار ناراضي ښا یعنی بیکار لرګي دي لوی لرګي نو ته پټیره ته جوړه کا بنچ ته جوړ کا د دې نه څه جوړیږي وې الله هغه لرګي سره تشبيه ورکا د سړی ول لرګي داشه ا دیوال ته دین څه جوړیږي دا دین خو نه جوړ جوړیږي نه جوړنده هیڅ نه جوړیږي سړیا دا د تشبيه کافر ده خوشب لرګي مسنده الى الجدار يحسبون ادمر بي دړني يحسبون غمان کوي كل صيحه فهر اواز باندې واقعا عليهم چې واقع شي په ایمان سو پتی دا خبرو کې ته وګوره بهر سوق دی وې اډس یو شي وای وای بیا خدا سي یری ګره حیثیت ترته د کافر خو د کافر حیثیت ته ګوري ښا تا ته ډیر غوړ پړ لګي د دې خو کې چرما چور چور چورای را خلاصه کا او هو دا چې ټوب بکی چې خدای پاک چرته می زین را لري کتر راغی دا چې به به زړه خلق نه ښه ام سلمان ورته داتي ګوري چې ته وایو خدای پاک وي تراشه ما څخه ته دی کاه هم کل يحسبون غماني کل فين پار اواز باندې واقع عليه چې څوک چې غوي وي د باندې غمش ویریږي دینا قاتلهم الله لعنتيان دي کړي لر الله تعالی هلاك دي کړي لر الله خيره ده ان يوفكون کوم طرف ته ګرځول شي د حقنا د اسلامنا اسلام پر خو دې او په بربادو کې سر دي شکایت رابع فاذا قيل لهم شو ویل شي تا تعال وراشي يستغفر لكم چې بخشش غواړي تعالی رسول الله رسول الله تعالی جماعت تاجت نشته بخشنه تاجت نشته ورئیتهم اتوینه دی لره سدونا چې دی ګرځي منکیږي عنهم دی دینه د مؤمنانو نه ويسدون وهم مستكبرون ادي تکبر کوونکی دي استغفار دی بخشش غواړي خر د کشمالو بوبوي څه پويږي هغه بخشش څه کوي سواء عليهم برابر د په دیوانه استغفر تلو ایت بخشش غواړي دی لره لم تستغفر لهم یا بخشش نه غواړي دی لرا لن يغفر الله لهم ارجز بخشش نه کې الله تعالی دیتا عبد الله ابن ابي غي اشاره ده ان الله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت دي قوم فاسقان تا دا لوی فاسقان دي داسې بیکار خلق نه ښه دې بیکارتیا درته وقول او درته بنیتی خی طالبانو د بنیتی د کافرانو تو ګوري يهودو نسواراو منافقانو چې چرته کافر دی داسې بنیت دی دي ته وګوره هم الذين دا کافران منافقان يهود نصارا اكتان يقولون وی بدی لا تنفقوا على من عند رسول الله مورچ کوي لا نفقه مکوي خرج مکوي على من فاغشا عند رسول الله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا ينفدوا حتا چې د اوتختی دی ينفدوا چې لار شي اوتختی چې ډوډۍ نه ملاويږي تختی به قل ورته وایا ولله خزائن السماوات والارض الله تعالی د پاره خزانه د اسمانونو د زمکو فيفتح عليهم خيزا خزائن کلاو بکیر باندې خزانه بتکثیر غنیمت په ډیروالي د غنیمت سره وغيري الله په نور غنانه ولكن المنافقين لا يفقهون لیکن منافقان نه پويږي دور ناکاری وي دي مسلمان لشي مور کو دنه خشه واخله دنه خشه واخله خانه دور ظالمان دي ښا دای مونږ ته خشه چر نه را دیږي خشه چر نه را دیږي د مثالی بوجای چې لکه نه مثالی بوجای هغه دریو زرو ته ورسوله هغه ګران ور کوي په موبایل راواړه په 2000 ورکي ابو جای په 3000 ده ولي گمراه کوي دي هغه ارزانه او دا درته ګرانه وی آنشنا تنگ شد بری شاکار آدمی گرگ شد چو مردم خور من یدم نتنگ شو بن یدم زمریش بنیان خوری پوری طالبان تاسو له الله کوم تنظیم کوي د مؤمنانو زړه کې واچي څوک له سره اړي څوک سره اړي تاسو الله تعالی د دې زړه کې واچي تاسو له راړي تاسو یو ورځو کې پاتې شوی دا د الله تعالی شان دی زوم یو کافر دی راشي دلته دکینی و صرف کورسای کې دی ناتی دی په خپل ایمان راړي چې دا راضی کوم په لا دا ذکم په لا دا خوري کوم په لا ادا راضی څنګه مونږ نه پویګو خدای شي که زه د سنه خبر یم وای شي دا شان دین دي خبره رزق الله ور کوي ولا تناور وي تعالی تنفقوا على من عند رسول من يتسړي وي طالب له وظیفه مور کو مور کو کنه ده الله تعالی تغلق دي الله ولا ميخي غيان راولي دا څه څنګه چې تعالی دل نه وي الله تعالی دې لږه من حيث لا يحتسب راولي یقولون وایدا منافقان ګور دی رامی توپ ته وګوره یقولون وایدا کافران له رجعنا الى المدینه کوم واپس رالو د مدینې نه د غزا د بنی مستلق نه دی په لار دا خبره کوله لا یخرجن الاعز نو خارج بکی عزتمن عبد الله ابن ابي منافق ته عزتمن وي من هذا دي مدينين الازل نعوذ بالله رسول پاک ازل وي هغه دلیل پیغمبر عز پیغمبر دې دی ورته دلیل وي الله قل ورته وایا ولله العزه عزت الله لرده ولرسوله رسول پاک لرده وللمؤمنین مؤمنان العزت دې وجد ایماننا تمام دنیا کافر ایو مسلمان دا نه دی برابر ښه ولكن المنافقين لا يعلمون لیکن منافقان نه پويږي منافقان نه پويږي دا منافق او چې نه پويږي نو ترغیب ورکی په انفاق جنگ ور سره کوي ښا مؤمنانو ته وشابي تکړه شي دا د دین د اسلام د الله د رسول د مؤمن دشمنان دي درې واړه وي اطالب عزت الله درکې یا ایو الذین آمنو خبردار کسان چې ایمان راو لا تلکم غافل نه کی تاسو له من نه کی تاسو لره مالون استاسو یره دا مال به خراب شي نو زجاد له نشم تل ولا اولادکم الواد به پاتې شي نو څنګه جهاد لرشم عن ذکر الله د قران نه وعن الهجره والجهاد د قران نه د هجرت نه د جهاد نه بچی به څه کوي بچی به الله لوی کنه بچی ته لوی ک الله ذا یاد کوا ومن يفعل ذلك هغه چا چې وګدا کار غفلت فاولائکم الخاسرون لا تاوان زیان مندي چې هغه الواد او مال او خدای ته یو قتل انا بس تاوان شو دا څه ځوانان لړل هغه شهیدان شو کم مقام ولا الله ورک وانفقوا ترغیب په انفاق انفاق کوي وانفقوا خرج کوي ور کوي مما رزقناكم هغه چې ما روزي کړی تعالی فی سبیل الله فلار د الله تعالی کې اوس ورکه من قبل ان یاتی احدکم الموت فخواد دین چې راشي یو ساس تمر ان ما بیا مرګ راشي دی وی رب ما رستو کې زه خیرات وکم ته خیرات وخت پیژنې راړه طالبان لور کو حدیث کې راځي ویل امتی عذاب د امت ما فی ترک العلم وجمع المال په ترک د علم کې دی په جمع کولو د مال کې دی په ترک د علم اجمه کول عذاب د امت ته ما پدې کې مال جمع کوي علم ترک ویل امتي في ترك العلم وجمع المال وانفقوا نفقه مما رزقناكم من قبل مخرين ان ياتي احدكم الموت شراش يو استاذ تمر فيقول له رب لولا اخرتني اي رب هل اخرتني ولتارستنك ما الى اجل دغه زماني قریب قریب پر مال یوسو کاله وخراکه لشل کاله فاصدق فاتصدقها نزب خیرات کو زب ډیر لوی خیرات نه وکم واکم من الصالحین او شمد صالحان مؤمناننا په تمام اخر کا نه ملکوی نه ځن کدن شروع شي نه دی دا وای ولن يؤخر الله نفسا هرگز نو اخر کوي الله تعالی نفس د مرګ نه اذا جاء اجل اجر اشي اجل لا مطلق والله خبير بما تعملون والله خبردار پای تاسو عمل کوي نو پدې کې ترغیب ورکو په انفاق په جهاد او په انفاق باندې صورت کې ترغیب ورکو په منافقت اده منافقانو نزان وساتي کافرنا منافق دا دواړه د دین جوړ شوی دي نو منافقان يهود نصارا دین ځان وساتي دین سات دی وی لا ينفقون في سبيل الله استعداد وی نو ورکي استعداد وی ورکوي کې د خدای په داسې فتره ولي ټیکسونه په ولګي ارتب خراب کی ولا دا سوره تغابن دی مدني دی دا مدي کې مسلې شپږ بیانې هلته ماضی دلته مضارع للمظلوم مظلوم له ثواب ورکي يسبح پاکي بیان الله تعالی درا هغه چې پاسمانونو کې دی هغه چې پزما کې نو تاسو تسبیح قائل شي کنه وایي مدعا شو له دې ازمک اسمان په دلیل شو له دې الله تعالی د پاره ملکو خاصتا دې الله تعالی د پاره خاص د زمکه اسمان دی وله الحمد دی الله تعالی د پر رحمت دی دا بل دلیل لخوا دی الله تعالی د پر رحمت دی په دنیا او الاولى فحمد په دنیا او په آخرت کې دا بل دلیل او هو علی کل شیء قدیر دا الله تعالی پارشی باندې قادر دی قدرت پارشی باندې یو الله لري دا بل دلیل سلورم هو الذي دا الله غذات خلقكم چې پیدا کی تاسو فمنکم کافر بعد تاسو نه کافر دي بعد کافر شي فمنکم مؤمن بعد تاسو نه مؤمن دي مؤمن به کافر مقابله کوي او کافر به مؤمن مقابله کوي دا مقابله لې پیدا کړی وارو کا لنبلوکم ايکم احسن عملا والله بما تعملون بصير الله پاک تاسو عمل کوي بصير دی لیدون کې الله لیدل کې ده کافر مؤمن پیدا کړ جلال او جمال اخکارا کړ نو خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونه بل جوړه یادای پیدا کړی دي اسمانونه ازمکه بالحق لاظهار الحق وصورکم صورت درکړی تاسو فاحسن صورکم خسته کړی دي شکلونه تاسو د بنی ادم شکل په ټولو کې قصه ده پیلیه المسیر دی الله تعالی ته ګرځیدل دی ګرځیدل الله تعالی تل الله تعالی يعلم في جن الله تعالی ما جف اسمانونو کې والارض پزما کې ويعلم ما تسرون في جن هغه جتا صفټوي وما تعلنون هغه ظاهر وي والله عليم الله عليم دی الله عليم نه پسمان دی الله عليم دی بما بذات الصدور فاترار سینو باندې سینو رازونه الله تعالی ته ستا معلوم دي چې پړو کې دي سدي تخویف الم یاتکم ان راغله تاسو نه به الذین خبر قصه دا کسانو کفرو چې کافرانو من قبل فخوا دا ګرځیدل امم ماضیه فذاقوا وسغي وبال امر عذاب امر د فعل خپل په دنیا کې عذاب وسغه د کار خپل په دنیا کې مشرکان ولهم عذاب الیم هدی لر عذاب درناک د اخرت کې ذالک دا عذاب د دنیا او د اخرت بانه شان ذالک کانت تاتیم پورا دل بدیت رسول رسولان دی بالبينات ومعجزه سرا فقالوا بوي دي كافرانو ابشر يهدوننا اي بشر هدايت کې مونږ ته مونږ بشر نه منو چې پیغمبر دی اي بشر هدايت کې مونږ ته فكفروا كافرون شدي وتولوا وغريدل واستغنى الله او بي پروا دي الله بي نياز دي الله تعالی واستغنى الله مستغني دي بي پروا دي الله تعالی عن الايمان دی ایمان د دینا چې ایمان راړي په الله پر رسول باندې بنیا والله غنی حمید الله غنی دی په خپل صفاتو محمود دی په خپل صفاتو کې الله غنی دی حمید دی قال زعم الذين زعم په معنا د دعوی دی داوګي وای دعوه وای وای و یا کسان دعوه کې یا کسان کفرو چې کافران دي اهل مکه الله يبعثوا من وبیا ژوند دي شو دهریان دي دهری دا دا لن يبعثوا لن هرگز به ژوند دي شو قل ورتوای بلا او ژوند دي بشي وربي قسم در رب زماله لتبعثن تاسو به ژوند دي تاسو ملتون بون بیا به خبر کی تاسو به ما عملتم پاج تاسو عمل کړي وذالک علی الله یسیر دا الله باندې آسان ده بیا دوباره ژوند ته ګان دي اذا اراد شن یقول یو به مشپیلا ده نو بیا څه ګران ده فآمنوا بالله وسیمان راړي کم وختو فآمنوا بالله ایمان راړي په الله باندې چې بشیر عذاب د اخرتنا ایمان علی په الله ورسولی پر رسول الله الله والنور الذي انزلنا په قران هغه چې ما نازل کړی دی ګور قران نور د طالبانو والنور الذي انزلنا په قران هغه چې ما نازل کړی دی الله رسول نور قران درې واړه نورونه دي ښا الله نور دی رسول پاک نور دی صفات نورانیه دي اخلاق نورانیه دي الله نور پیغمبر نور قران نور ذاتا بشری دي بشر صفتا نور دي ولې په خلاف کې جګړه کې صفات نورانی دي اخلاق نورانی دي ذاتا بشر دي قل انما انا بشر مثلكم يوحى نو درې واړه نور راغې د جانب د نور نه په واسطه نور باندې نور تا ليخرجكم من الظلمات الى النور الته ورته ټول وي ښا ولا والنور الذي انزلنا قران الله دې مونږه تاسو دا نور په لکه په قبر کې په قیامت کې والله بما تعملون خبير الله پاج تاسو عمل کې خبردار دی یوم نجمعکم یو پارات کې چې جمع کوم تاسو له یوم الجمع د قیامت نوم یوم الجمع د طالبانو یو جمع بکم تاسو پر د جمع کې ذالک یوم التغابن دا رد تغابن دا تغابن ستوي تبادل مکانی بین الكافر والمؤمن یا تغابن بعضهم بعضا دا په معنا د تفاعل سره دی د جانبینو نه یا په معنا د مجرد راضي يقبض المظلوم حقه من الظالم قبض بكم د مظلومنا حق د د ظالم نه به حق واخل مظلوم د پاره یو متغابن راز د غبن نه زما حق به تا نه راخلی زه اوس یو تړي رانه په زور اخلي زه کمزور يم چې په زور رانه علي الله به زما حق دا غنوالي قیامت کې مال به راکي تا نه به واخلي د لبه ورکی د لبه یو متغابن دي ته بیا جنت نه وتل نشته ذالک الفوز العظیم دا بری لوی دی تخویف والذین کفروا اگتان چې کافران دي تکذیب کوي پایاتونه زما باندې اولئک اصحاب النار صاحبان د اور دي فیا په دې اور کې خالدین فیا همیشه به په دې اور کې به سم به سم مسیر هيا بس زائد ګرځیدو دا جهنم اوس تسلی ور کوي ښا دا که تکلیف رسی که راحت رسی دا د الله په تقدیر باندې ما اصابک نرسی من مصیبت یو نسل مصیبتنا الا باذن الله الا بقضاء الله مگر په تقدیر د الله تعالی په قضاء د الله تکلیف رسی ومن يؤمن اغجا چې ایمان اړ بالله والله بكل شيء عليم الله پارشي باندې عالم دی فيختار المصيبه على النعمه نغره کې مصیبت په نعمت باندې لما يعلم ان في النعمه کډیر نعمتونه شي طغيانا له دې به طغيان به پیدا کی نو طغيان په ځای ولا سختی ورکی د طغيان په ځای ولا سختی ورکی سرکشی په کرانی شي د خدای نه به منکر شي پیغمبر نه به منکر شي د قران نه به منکر شي د دین نه به منکر شي اسلام نه به منکر شي نو الله په مصیبت راولي الله په مصیبت راولي چې وار کده برابر شيخه دا د دې لپاره د مصیبت کې ډېرې فائدې دي طالبانو یو مصیبت کې سل فائدې دي یو مصیبت کې سل فائدې دي او انبیاء اشد البلاء علی الانبیاء ثم فالامثل فالامثل بیا چې هغه ته څومره نږدې مصیبتونه مرزونه تکلیفونه وکي د دې تکلیفونو نه رب دې مطمئني او د الله د رسول به تابع رب دې مطمئني تکلیف دې الله راوستل کنه چا خو راوستل نه اطیع الله تابعدار شي د الله او اطیع الرسول تابعدار شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پتوعات د الله او د رسول کې ته ژوند تیری ماده دي فإن توليتم كوري تاسو نتوعات د الله او د رسولنا فإنما على رسولنا البلاغ المت فتيذا پر رسول ما باندې رسول خار دي تما رسول به خو ارتوي او ته منی او کنه منی رسول ما باندې رسول خاردي يا ايها الذين امنوا ترغيب على القتال دا ترغيب دې په قتال باندې ښه چې تاسو اراده کوئ په توکل په الله کوئ په مصايبو کې مصیبتونو بسوای الله تعالی په دا مصیبت مقرر کړی یا ایو الذین آمنو ان من ازواجکم بعد د خذ الساتنا پرده په واچو په قبیح افعال نه دی تغفرو پټو ساتي په قبیح افعال پرده واچو فإن الله غفور رحيم الله بخون کې دی او رحیم دی بخون کې دی او رحیم دی انما اموالکم په دې سره مالونه تاسو او اولادکم الواسات فتنه دا فتنه دا ابتلا ده کنه سره د مال لپاره دومره دروغ وي ارته د دې مال الواد د پر اول اموال کمال ادویم مال الواد را مال به دوکه کوي طالبانو اول مالونه کړل ادویم الواد ک دا مال به تبا کوي دا الواد به تبا کوي خو د خدای نه بدل لري کوي د خدای نه بدل لري کوي چې خیر سره داسې خلق دی چې غي ستومانه چې خدای مال دې د الواد لري راکو داسې نافرمانی هغه وی خدای دا را کو دي صدا ولې تا ولکم تربيت خبر کړې دي چې ته اوس تم ساتي وای شي تم د ګډه ساتي اخلي د تاوان سودا ته دې تم بل ساتي تربيت ولا روان کړې چا په لار دی تربيت ولا چا ورکه تا خو د قران د حديث تربيت نه وباسل او وای د مور او پلار ادب نه کوي امور او پلار عزت نه کوي او په دې شواهد ډیر دي طالبانو خدای دې موږ تاسو د مور او پلار ادیبان ساتي اوس خلک به دې بي کوي وتعفو تاسو پټ کوي د دې نقصانونه فإن الله غفور الله بخون کې دې رحیم دې انما اموالکم مالون استاسو الواس تاسو اول سړی مال دوګه کوي بیا الواد دوګه کوي فتنه دا امتحان دی فتنه لكم اذ منعوكم عن الهجره والجهاد من کید د هجرت او د جهاد نه د علم نه والله عنده والله په دې زبانه اجر عظیم اجر عظیم د لمن جاهد فی سبیله چې جهاد کوي په لار د الله تعالی کې جهاد دا دی وجاهدهم به جهادا کبیره قران دکې دا جهاد دی سنگر ته دی دا جهاد دی سنگر ته دی جهاد دلتا جهاد التا جهاد وجاهدهم بی جهادا کبیرا فاتقوا الله ما استطعتم ویری د الله تعالی نه چې سو کول ستاسو طاقت وي بالکل ځان بچ کړئ واسمعوا قبول کړئ واطيعوا تابعدار شي د امر د الله دا لوات خبره ممنه تابعدار شه د الله او د رسول وانفقوا خرج کئ د مالونو فی سبیل الله خیرا لانفسکم بهتر د پاره نفسونو تاسو اوس ورک بیا خو در پسې می حلال کی چاته وای چاته نه وای اوس ورکا اوس په خپل لاس باندې ورکا حدیث شریف کې راځي په خپل لاس یو روپۍ ورکې اپس د مرګ نه سل روپۍ ورکې ستا د مال نه دا برابر دي دا یو روپۍ غي سره برابر ده ها به اختیار ده دا په اختیار کې ده دا غوستا اختیار دی ورکوې کنه ژوند دی ولې لاس چې ته تړلې کوم جیب کې دې لړم دی اوس ورکو کنه الله خو درته دومره اسانه کړ رستو تا په دې څوک تکای نه بیا یو می خلال کی وې دته وایا دته مو وایا زمونږ خلکو عادت دا دی عرب خدي عرب جماعت جوړي کویان کوي خکارونه کوي زمون خلک په صدقه جاریه نه پويږي په صدقه جاریه جماعت ته پوه شو لیکن وای ریچی دی ریچی بیا وای دي ځان بسوي البخيل عدو الله شو سره د الله دشمن ولو کان زاهدا اگر که تندیوان لوی ټاپ لګولي اولئک هم المفلحون دا بهر دا چې بشد بخل د نفس نه دا بهرمن دی اوس ورکه الله لا طالب الله درکې وان تقرض الله که تاسو قرض ورکې الله تعالی لرا قرضا حسنا په قرض خيستا قرض ورته ولي وي طالبان خدای پاک اوس محتاج نه دي دای په محاوره د عالم وي ستا قرض ماته که زماړه خي او کني تعالی در کوم کنه واپس در کوم کنه نن دي سبا بل او در کوم دره الله وي د دې بدل اجر بدل در کوم لکه تا ته قرض ملاويږي ګوره دا لا لاس کې دی نیخي چې الله څخه قبول لې وای دا تعالی ورکړي نه الله څخه قبول لې ښا انفاق کوي جهاد کوي انفاق کوي ښا ذالک یوم التغابن ظلم کوي په یو بل کچا حق پاتي ورکي هغه ورکي قیامت کې بدر تختی نو بیا ستانی کی به ورکي نو تسبیح قائل شي اوس ورته وایو ان من د دې د رب دغه رب ته ازواجکم او اولادکم عدو لكم والعداوه تفضي الى الطلاق فبين الله تفصيله عداوت خلص الراغه الوا نو خلص بیا طلاق ولا ورکی نو مفزي طلاق ته نو چې د دین نه خدمت نه کوي یا د دین نه اړي نو طلاق ولا ورکا الواد دی ولر شي وي تختی ا داري منکې نو طریقه کوي نزلت بعد الدهر نازل شوی دی پس د دهر نه دهر ورته وایو نو دهر نه پس نه ډیر زمانہ کې ټول دهر کې وګورئ دوکه کړل خلق خذو ام الواد مال الواد دوکه کړل کنه انما اموالکم واولادکم وازواجکم فتنه دا درې واړه فتنې دي ښا خذا فتنه دا مال فتنه ده الواد فتنه ده دهر کې وګوري زمانہ کې صورت دهر نه پات ټول زمانہ کې وګوري خلک کافر شوه دي د مال د پاره مرتدان شوه دي د مال د پاره تکی لګولی د مال لپاره زینار یې چولې د مال لپاره نومې بدل کړي دي د مال لپاره عیسائی نومې کې يهودي نوم کې مسلمان نشیتلې عبد الله عبد الرحمن دا نشیتلې حالته نو یو ته نوم بدل کې او چې زه ورسم مال پیدا کوم من بدل نسبه فقط بدل دینه چا چې نوم بدل ک دین بدل ک نه دا دهر کې دا روان روانه ده د زمانه په خوانه نه خلک کافر شو ادي دنیا خذو او دی الواد کافر کو نو الله تعالی وی طلاق ورکه دی سلا قبیح دا اقبح د حلال نه مبغوث طلاق دی خو لیکن ستا دین او ایمان خرابې لري کا طلاق ولا ورکا دین نه دی وباسي وای لرکېګا علم نه دی وباسي وای لرکېګا مبغوز حلالونه طلاق دی خو لري کزان دا غین دا هغه مس ځان ساته ځان ساتل فرض دی ځان ساته د کفر نه نو الله وی طریقه خی الله رسول پاک ته وی یا ایو النبی والذین آمنو مؤمنان ورسره دي او یا ذاته وای بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي انزل سوره الطلاق چې نازل کې سوره الطلاق الرحمن ببيان الطلاق رحمان په بیان د طلاق سره الرحیم باجازه الطلاق نو سنی طلاق ورکوي چې په طهر کې ا بدعي طلاق په یو ځل باندې یو په یو ځل باندې ورکي درې والا ازمون خلک نه پوهیږي قمقل صح قمقل نو بیا وای دا جما غوسه کې ورګو نه په خوشاله کې غوسه نه ورګي او غوسه کې ورګي کنه نو خو شي طلاق یو د مجنون هغه نه واقع کیږي مسلم الثبوت وګورئ یو د مجنون طلاق نه واقع کیږي نور ټول طلاق واقع کیږي دا په دغه کې ودا په دې کې ودا په دې کې معنی ولا ګوري یا ایو النبی قل لازواجک قل لامتک وایا امت اذا طلقتم النساء فتاد طلاق ورکوي بیبیان لا فطلقوهن طلاق ورکوي عیلن لعدتهن په وخت عدت کې لعدتهن لام په معنا د وقت ته وقت عدتهن په وقت د عدت تلای کی نو مطلب دا دی طهر کې طلاق ورکوي کې طلاق سنی راشي او په عدت کې طلاق ورکول بدعي دي لغین وقت وحد العدته شماري عدت دی بیا ولا يخرجنا ليلا ونهارا نبي تاسو به نه خارجوي ادي با نوذي الا مگر په هغه وخت کې اياتين بفاحيه مبينه کراتلو کې فاحشه مبينه سره هغه فاحشه مبينه وکړه کارا زنا وتلك حدود الله دا حدود دا الله تعالی دی ومن يتعد حدود الله اجاج تجاوز کو حدود الله تعالی نه فقد ظلم نفسه په دې سره ظلم وکړ نفس پر سره ځان سره ظلم وکړ استاد وای ما ته وای لا تدري ته نه پیژنې مخاطبه ځان ته خطاب کا هر مسلمان ته لعل الله کې لعل په معنا ده کې کې د پاره دي چې پیدا وکي الله تعالی يحدث الله تعالی به يحدث پیدا کی کې د پاره دی چې الله به يحدث پیدا کی بعد ذالک پس د دی یو طلاق نه امر امر د مراجعت کې دې شی یو طلاق دی ورګ دی میاش کې بیا به د سوچ تغیم راشي استاب راشي نو په یو طلاق کې ورته رجوع کا دوا بل میاش کې بل طلاق نو بیا د دې سویو نو په دوه کې ورته رجوع کول شي دا خو چې درې دی ورکنو بیا ختم شو فاذا بلغنا پاو چې ورته دی علت خارجيږي ودي عدت ختميږي اجلهن غنيتي دی تفامسكوهن اثار کدی لر فرجعوهن رجوع ورته کوي بمعروف ومعروف سرا که رجوع کې وای دا ویل کول خو دې ته رجوع کوم نه پریدم که پریدي وای دې پریدم واشهدو شاهدان توی ذوا عدل ذوی عدل صاحبان د عدل رجلين حرين مسلمين منكم دتاسنا فاقيم الشهاده قائم کوي شاهدي ايو الشهداء خدای دې پاره به خبره کې ښه شاهد ته وي ذالکم دا حکم یعذ به یؤمر به وعظ کول شي امر کول شي په دې سره من هغه چاته کان یؤمن بالله چې ایمان راړي په الله پر ورځ آخرت ومن یتق الله اعطو چې تقوا کې د الله تعالی نه یریږي د الله نه یجعل له مخرجا وبګردې له زائد خروج من الذیقه د تنگینا زائد خروج سبب د خروج مخرجا سبب د خروج د ذیقتنا ويرزق ورزق بور کې دلر من حيث داغه مکان نه داغه طرف نه داغه چان لا يحتسب جدي به ګمان نه کوي كيف لا يتوكلوا سرنګ به توکل نه کوي ومن يتوكل على الله هغه چا چې توکل وکړ الله تعالی باندې ولا يستعجل عليه لانه تلوار مکو چا چې توکل وکړ په الله باندې فهو ذا الله تعالی حسب کافی دی غلرا طالب الله برابرې اسباب ان الله بالغ امره الله رسول کې د امر خپل له الله خپل حکم برابروي رسول کې د امر خپل له تعالی ته اوس پر الله بدل تنظیم برابرې قد جعل الله لكل شيء قدرا په دې سره ګرځول الله تعالی هر شي د پاره قدره اندازا مقدار وخت اندازا وخت مقدار نو دا پروا مساته او دا یاد من یتق الله نوای دا اندازان قدر پورې ښه یو سلوي غلا اوس تا خذل طلاق ورکو اغه لم يحذن چې حيض نه راځي من الصغر وړه جنې ده واتو کالو اتا چاچا واده کړه اتا ول طلاق ورکو چې په دې رسکو دا کیږي شوی دی کیږي انو تا ول طلاق ورکو بل قصه خذ به ولا ورکی ذالک امر الله دا امر دا الله تعالی دې انزله الیکم نازل کړي دې تاسو ته دا نازل کړي تاسو ته چې دین دې خذ تبا کوي نو لرکوې الواد دین تبا کوي خپل کوې څو اخرت روانه چې تاسو لتلتجئوهن الى الخروج چې مجبوري کوي وته تا چې تزيقو چې تنګيو کوي پای باندې مجبوري کوي وته تا لتزيقو علينا چې تنګيو کوي په دای باندې او مجبوري کوي وته تا وان كنا اولاد حمل کوي صاحبان د حمل هغه خدای تعالی تا طلاق ورغه حامله ده فانفقوا نفقه کوي عليهن پدې خذ باندې حتا درا پوری سړو ته وي يزعن حملهن چې ودیږي دي حمل حمل ودیږي دای پوری ولا خراس کات ارث بورکه فین اردعن لكم پیدر کی تاسو له پایو باندې هغه پایو لور کې ته ول منځوري ورکې وا تمرو بینکم مشوره کوي په ما بین تاسو بل معروف په جایز سره ترادو فی الاجرته خدوی دومره اجرت برا کې استادو لپای ور هغه وینا زه به دوره در کوم قرضا شي او که داخله وي لري استادو له پای ور کوم خدای دې ملکی تا مال طلاق را کوي انت عاثرتم کتر تاسو تنګي کوي بلې خدي توای دی له پای ورکو په پو ترور ماسي دی وړو کې له پای ورکو طالب د دوره پیسې در کوم ته له پای ورکو هغه بوله ورکه وړو کې سدي درې وخت پای ورکول دي ساره او غرمه ما خام یو پای ولا ورکو ولينفق انا فقد کې ذو ساعت صاحب د غنا من ساعتي د وسعت خپلنا على قدر غناي تغني ډېر پیسې ورکو ومن قدر عليه رزق واسو چې تنګي په دبانې رزق نه فلينفق دې نه فقکی مما آتاه الله هغه چې ورکړ د الله تعالی على قدري دې په خپل اختیار باندې دو درې زر روپۍ ورکړي هغه مالدار لس دلس ورکړي لا یکلف الله نفسا تکلیف ناشي الله تعالی په یو نفس باندې الا ما اتاها مگر هغه چې ورکړي دیتا ما اعطاها زائدا على قدر ضرورته سيجعل الله بعد عسر يسرا درچو بغیر الله تعالی بعد عسر پس دې تنګای نه یسرا اسانی الله با اسانی راولي تنګي کې کله کله یو کال دو سره تنګي بیا خدای پاک اسانی راولي خدي ته وای سړی ته وای تنګي مکوي کلاوی او پیړلوي کوي تخفیر وکای من قريه دې زاغ کولونه عتت چې نافرمانی کړي عن امر ربیا د قبول د امر د ربنا اعراض کړي نافرمانی او په اخرت کې وکانه عاقبت امر هذا عاقبت د امر د دې سره خسرا زیان تاوان زیان نه تاوان دی اعد الله لهم تیار کړی الله تعالی دې د پر عذابا شدیدا عذاب صح دا سي عذاب ول تیار کړی دی چې کافرانو لره فتقوا الله ويريد الله تعالی یا اولو الالباب اے صاحبانو د عقل چا کې چې عقل وي الله نه بيريږي چې عقل نه هغه وي ټیمټر کا اوسره صاحبان د عقل سوق دي طالبانو الذين هم الذين صاحبان د عقل هغه کسان چې ایمان راوړل ګور مؤمنان صاحبان د عقل نور خرق لخوا کافرانه خرق کړل الذين امنوا چرته کافر ته الباب ندی ویلی ښا په ټول قران او حديث کې او خردي خرته ویول الباب ویل شي صاحبان عقل مؤمنان مسلمانان الذين امنوا اجرا في ایمان راړي او قد انزل الله دلیل وحید اثبات رسالت د حقانیت قران دی قد انزل الله اليكم نازل کړي الله تعالی تاسو ته ذکر قران ذکر قران قران نازل کړي دي ذاتي کتاب په تمام کتابونو سردار دي وارسل به رسولا را لګلې دې په دې باندې رسول په دې قران سره رسول جبرئیل علیہ السلام دې یتلو علیکم للی پتا سبانه آیات الله آیاتنا الله تعالی مبینات واضح ليخرج الذين چې خارج کې وباسي هغه کسان چې ایمان راوړ عمل صالح کې من الظلمات الظلمات الى النور نور ایمان نور ایمان ومن يؤمن اجاج ایمان راوړ په الله باندې او عمل صالح عمل کې صالح يدخلوا داخل وجد الجنات جنتنا تجري چې بيګه من تحت الانهار لاندې د ډکل نهرونه خالدین فی همیشوی پدې کې ابدا دائما بیا د جنت نه وتل نشته دی قد احسن الله په دې سره تیار کړی الله تعالی له دې لره رزق رزق په جنت کې عد الله ثوابا فی الجنه الله له ثواب په جنت کې تیار کړي سبحان الله والحمد لله وایا دا کار د جنت ته دلیل عقلی په توحید باندې وایي دا مخکې توحید رسالت حقانیت د قران نو دلیل عقلی اخر ته راړخه الله الذي الله خلاصه د صورت الله غذات خلق السماوات خلق سبع سماوات پیدا کړی دی واسمانونه پیدا کړی دی واسمانونه ومن الارض ازمکا مثلهن ته وبره اعظم وای و اقالیم ده زمون کتابونو کې ورته اقلیم زې په کتابونو کې بره اعظم وای ورته و بره اعظم ده و اقالیم ده نه ده اقالیم ده بره اعظم معنا کوي نه مړه ومن الارض مثلهن فمثل دي اسمانونو موا زمکه پیدا کړی دي ته د بر اعظم معنا کې اخو یو زمکه ده وزمکه پیدا کړی جدا جدا دته د بر اعظم معنا څنګه کې دا و بر اعظم ده غلطه معنا کې و بر اعظم نه ده ښا نه دا معنا کې چې نور نور دی ولا نه خود پر اعظم معنا وکړي او وی خو اقالی معنا وکینو حدیث شریف کې راځي دا یو زمکی ا د بل زمکی په منځ کې د سو سو کالو لار ده ها یادی درته کنه 500 کالو لار ده دی یو زمکی او د اسمان په میانس کې نو د بل زمکی او د اسمان په میانس کې نو بل زمکی او د اسمان په میانس کې د بل زمکی او د اسمان په میانس کې حساب یو کا تو ورته وا قالیب وای په حدیث ته دا وای دا حدیث ته ښا چې د ویو زمکی او د اسمان په میان کې د 500 کالو د مزل له په تیز مزل سره ښا نو ته ورته بار اعظم څنګه وای حدیث خو دغه معنا کوي نو زمونږ دغه معنا خوخه ښا لکه وز مکی دي او اسمانونه نو ته ما ته وای سوال وکا وای وز مکی څنګه شوي هو ځمکه کم دي نو زه به درته چلو خې و ځمکه داسې دي طالبانو دي ته ګوري ښا و ځمکه داسې دا مونږ چې ناس یو په داس مکه ده کنه دا بر شین اسمان چې ښکاری دا اسمان ده کنه هغه اسمان چې دا مکه شو کنه دا یو مکه شو او دغه اسمان دغه اسمان دا زمکه شوا د بر اسمان د پاره بر چې کوم اسمان دی دا د هغه لپاره زمکه نشوا نو دوه زمکه شوې کنه او دا اسمان برنه دا د بل اسمان د پاره زمکه شو کنه دا څه دی ورپته اوس پوه شوی وې خیال ته عمراله کنه نو وز بکې شوې او اسمان شو په دې طریقه باندې ښا 1500 کال لار ده په دې طریقه باندې جوړیږي او دا یو مکوم دا او یو اسمانوم دی یو سړی دی په پلاری یو سړی دی په زوی یو سړی دی هغه له واده کړی زوی لا نو دا غلولې زامنی اپ دا چې واده ولا کړی دا غپلار موجودی پلار موجودی نو هغه د بل زوی دی نو دیم پلار دی یو پلې جو پلې او بل پلې زوی دی چې بلې غاړې ته ولې پلاری ژوند دی نو زبکه دا هم اسمان دی ومن ال ومن الارض مثلهن پوجیوي سبع سماوات ومن الارض مثل بدا پکې اتان مې درته ویخه پوجوي په وقد خا يتنزل الامر نازل الامر وحي بینهن په ما بین د زمکه د اسمان کې لا تعلمون تاسو نه پیژنئ ان الله على كل شيء قدير الله پارجمان قادر وان الله بذر الله تعالی قد حات بكل شيء علم احاطه کړی الله تعالی پارجمان د جهت علمنا هر شي باندې احاطه کړی دا د جهت علمنا نو احاطه کړی الله تعالی فارش باندې زیات علم نه علم د الله تعالی ارسل محیط دی احاطه کړی الله تعالی فارش باندې د زیات علم نه نو ومن الارض مثلهن واسماننا او وزمکی دا شو اوس په دې صورتي طلاق کې الله تعالی وی چې تا خزا بچي الواد د کفر ته اړي کفر ته دی اړی طلاق ولا ورک لری کا لری کا ځان ته خلاص کخه اوس چې طلاق ولا ورکا ځان ته خلاص کا نو دای درته وي الله تعالی احاطه کړی دا په تعذيب د کافرانو باندې په جهاد کې الله پارش باندې بكل شيء عليم عالم دی په دې زمګه کې په اسمانونو کې ستا په غلبي باندې ستا په شکست باندې ستا په جهاد ستا په ایمان اسلام ار سبحان الله عالم دی ار سبحان الله عالم دی نو طالبان په سوره طلاق کې الله وی چې الله واحد لا شریک دی حقوق د زوجیت هغه نه لغه کیږي مخل دی نو جهاد ور سره کوخه هم مؤمنانو ته مخیل جهاد کې خذي الواد دې نو دای پرېګا لری کا په حق د غیر کې په دې صورت کې ورته وایو په دې صورت کې ورته وایي طریقه خی ورته طریقه ورته خی په دې صورت کې ښا پاک ان من بعض د بیبیان استادو نه د الواز استادو نه عدو لكم دشمنان تعال مخکې تل کې ویلو کنه نو بعض د بیبیان استادو نه د الواز استادو نه تاسو د پاره دشمنان دي نو دین ځان ساتي دلته کې الله تعالی رسول پاک ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوه دا صورت پس د حجرات نه حجرات هغه صورت چې د یوازونه کول کنه رسول پاک ته نو طلاق لفظ زائد دی وی نو تما رسول پاک ته وای محرامو مارګ احل الله لك چې حلال کړی تعالی را الله تعالی بسم الله الذي جاء الذي اخبر النبي اغه ذات چې خبر ورک نبی لرا الرحیم بجعل الكفاره وګرځول د کفاره الرحمن ببيان الكفاره نبأ بأسرار التحريم والتحليل لما تحرموا لحرام ما حل الله هغه غبینه او هغه ماریا څوک د ماری معنا کوي څوک د غبینه معنا کوي دواړه مې ذکر وکړي ماری نه قسم خوړل او د غبینه نه قسم خوړل ښا ما حل الله چې حلال کړی الله تعالی تعالی را چې غبینه دی یا ماری ده لکم تعالی لک تعالی دا پیغمبر دی غیب رضا ساتي ته به رضا نه ساتي دا د رسول الله حق دی وشوي او د رسول الله بل شان اخلاق نو تبتغي مرضات ازواجك نتاب رضا ساتي ته به رضا نه ساتي والله غفور الله بخون کې دی ها او رحیم دی دی بی بیان ہوتا چې دی تاسو هغه بیبي څنګه تکنه ماری بیبي څنګه غبینه به اسکو نو دی نور بیبیانو صلاح وکړه دا قدرتی د بنو دال دی ته بنی وی وی بنا بنی ورته وی د بنورو بدلږي دا ماری ګوره دی ته غزي رسول پاک صاحب پر دغه غبینس کی انو د نور سلاو کړه لوی حدیث ته هغه وخت تیریږي خو دې غبینه نه څه بوی راځي دا غبینه په خراب موچو ناس دی رسول پاک د بوی نه ډیر متنفرو ډیر بود به به بس نو رسول پاک ما نه د سبوی دی پیدا غبین تاس کله کنه هغه په خراب موچو په بډو باندې ناسینو ګوره د خود دې چاله کوته وګوره وښ پیدا په خراب بوټي ناس دي یا مچای مغافیر انو دا تابوی دا غیبی رسول پاک قسم خور د غبینه نه یاد مارینه چې زمونه زم دې ثقه دواړه ذکخه الله تعالی ورته خبرو کو دی با دروانه دا د خود چال نه دا د خود قمه کول توپ ته اشاره ده ا د دې بنتوب ته اشاره ده دیو بنې بل بنه خوخی خوش قسمت یې چې خوخی منګه کده پښوی تبتغي مرضات ازواجک د دې تلل نو الله تعالی وای ته قسم مو دې خړو ته قسم کفاره ورکا قد فرض الله په دې فرض کړی الله تعالی لكم تاسو لرا کفاره تحلت ایمانکم د حلال والد قسمون تاسو چتا تحریم نما احل الله لك تا تحریم نما احل الله لك کفاره ورکا والله مولاکم الله مددگار تاسو دې الله مددگار تاسو دې الله رسول پاک زر ته خبر در کوم هو الولي هو العليم ذا الله عليم دې دې چې کوم مصلحت کړې حکیم دې فی تحریم النبی پجې نبی صلی الله علیه وسلم ماریه او غبینه حرام ته پدې کې حکمتو دا لا حکمتو پدې کې پدې کې څه حکمت طالبان تا خدي ته قسم وخړو چې ستاد لاس بزو بنس کوم ستاد لاس بزو بنس چا د لاس بس کی قسم مات کا روجیونی تا د غیر لاس او مواخله روشي دا د لاس او بس کا دا خلق هم عبد الغسی کی راشي دا دی الفاظ وای دا غی علاج دا دی کفاره ورکا قسم دی خورلې تا به کور ته پرې نه دم کفاره ورکا کوړته پرېدا دا په پلار کړه نه دي کماقل دی باندې دی نه پويږي کنه نو دای په کې درته طلاق لفظ راوړ وکم بخلا طلاق مو آیا ثلاث جدهن جد هزلهن جد درې دي ټوکی ټوکی دي قصد قصد الطلاق واليمين والعتاء دا خو درې واړه تاسو مکوي او زمون پښتانه خو بالکل احتیاط نه کوي یقین وسات ما خبرو کې په ما بخله طلاقي وتا ته چا ویلي دي غرق شي پاسه طلاق خوري دکه چې دروغ ویلي نو خدای طلاق شو اوس هغه جزه خبر نه ده خوشي الوا دې پیدا کیږي آرامیان پیدا کیږي الوا دې پیدا کیږي څه پیدا کیږي یا ټول آرامیان پیدا کیږي هغه چې خبر نه بار دې طلاق لري طلاق دا منډاو کې ورشي دا میخو والا ورشي دی بازار کې ورشي و تاسو ګوري دا آزاد خلک ما خو ورېدلې دي نبي امام ته راځي مسله لټي مسله د گاډي نه وته دغه بس خبره وته ده بیا دریو سيزونو خله باندې خله قسم بنخري یو طلاق بنخري دوا ایو سړی ته تا مری ته په دروغ او عزت آزاد آزاد دی توای ما غپ لګو کګی غپ لګو ولې دی وی هغه آزاد شو ثلاثون جد جد هذلهن هذل الطلاق واليمين قسم نو فائدې امت تراوته کنه ها اوس کې سړي قسم خور د کور ته نه زم ما د کور نه قسم خوړل الله وای کور ته زه خدای دې غرق نه کا قمقلی چرته به بل چا کار به کور ته دا د قسم کفاره به ورکی دا والله مولاکم هو الولي الحكيم دا یو مسله پوه شوي په دې باندې قسم دې خورلې ته جایز دي نه او دا بخاری کې راځي یو ما قسم خورلې چرګ نه د چرګ نه خورم دا کینه وی راشه غبل ورته وی ما په خپل خورلې دا رسول پاک سره اته نه خوري کینه وی ما دې قسم خورلې هغه اصحابي ورته وی قسم کفاره ورکه بعضی تفاسیر ورته سوی بل ورته سوی بل ورته زر توام غي تخوک کینی اذا سر النبي فهو چې راز وی نبی صلی الله علیه وسلم الی بعض ازواجی بعض بی بیان ته حسیتا دته به حسلی کی ها حسیته وی از بعض ازواجی حدیثا حدیث امامت تشیخینو حدیث امامت تشیخینو حفصیته وی حفصه چالو روا د حضرت عمر حضرت عمر لور ته وی حفصي دا د راز خبره دا د راز ده کنه وی حفصي زمانه پس با د عائشه پلار بادشاہي او د اغنه پس با ستا پلار بادشاہي وی چاته وای مخه دا د راز خبره ده الله پیغمبر له خبر ورک او راضي وي رسول په حفصي ته حفصي ولګي دا چې یو دوره دې تیری وي خلک خبر نه ټینګيږي توبه مړیږي پړتي ګیس پر راضي بیا یو طالب کې یو په خلک ازمیخ ته وکړه طالب ته دا خبره مکو ټول به خبرې لس منټه کې خدای خبر شه دا دې کې سعادت ته څه کمزور عادت دینو یعنی المجالس بالامانه مسله خدا ده چې تکله کې صدور العلماء قبور الاتقياء صدور العلماء دا سنين علماء دا قبرونه نیکانو دي ښا دي کې بار سره دي دي کې تب راز چا نه وای خبر ولا چا نه کې او کویان دي دي کې پراتی ارتخانه تا دا بهر قسم خلق خبره کوي تب لینا غنو باسي دا خو دراز رسول پاک حفصه ته دا راز وي ازواجي حدیثا رسول پاک عائشه ته حفصه عائشه ته وي ته خبري المو ايخا رسول پاک ته او ما ته رسول پاک داسې ویلي دي چې د اغینا په زمانه پس به د عائشی پلار بادشاہي او دا غنه پس به ستا پلار بادشاہي الله رسول پاک ته وستا خراس خور شو ستا خبره خورش شو رسول پاک وی فلما نبات بي ارګه خبر ورکو حفصي به په خبر باندې عائشه ته فلما ارکل نبأ چې خبر ورک حفصي به په دې خبر باندې عائشه ته واظهره الله ظاهر کدا خبر پر رسول پاک باندې الله عليه پر رسول پاک باندې لا الله کارک رسول پاک ته استاراز خبر شو عرفها بين نبي نو بيان کې نبي حفصي ته بعضو بعض حفصي ته حفظه ته وی ګور حفظه تا خو زما راز بیا فاش ک بیان نک واعرض اعراض وک عن بعض عند بعضنا چې ملامتیا پکې راتلا اعرض عن بعض اعراض وک د بعضنا چې ګبینه خو تاسو ما باندې حرام کړی دی ما ته خو الله حالوي ماریه خو تاسو په ما باندې قسم خوړل ما ته الله حالوي واعرض عن بعض الداعين لقا هغه ورته بعض ونوي دای ورته وي هغه ورته واعرض عن بعض عن بعض نګورا شیعگان خره دي خره شیعگان وای نمبر د چاو د حضرت علیو نمبر د حضرت علیو رسول پاک وای نمبر د ابوبکر دی تور پسې د عمر دی به اور پسې د عثمان دی به اور پسې د علي دی پیغمبر خدا وای او شیګانو د پیغمبر نه خلاف کوي دی دی رات تو ګورې کړه دي کې وخکارا خبر راغله حضرت ابو بکر ذکر الائمه من القريش بادشاہ به قریش نه ښا دا رسول پاک ویلي الائمه من القريش بادشاہ به د قریش نه ټول انصار غبل جوړ کو ټول وی نه نه رسول پاک دا وی دی غیوی منا امیر ومنکم امیر ای جمهوریت جوړو ای جمهوریت بنی شخصیت بی الائمه من القریش دي دا نه معلومه شوه او شیعاګان سرکوزي جاهلان ظالمان سوي هغه دې ځای کې سوي دا په قران باندې د خلافت د ابوبکر په حدیث باندې فرمان د رسول پاک باندې هغه ثابت دی په حدیث سه یو باندې ثابت دی ا دې نه مني فلما نبات به هرګه خبر ورکو رسول پاک حفصه ته به په حفصه خبر ورکو به په خبر باندې عائشه تواضع الله ظاهر کدا خبر پر رسول پاک باندې الله تعالی عرف ویخو بیان کر رسول پاک عرف بیان ک بیان نبی لبعض بعض حسیتا چې تا خو زما راس خور کو واعرض عن بعض اعراض وکد بعضنا لکه ای کی ملامت یارا لنغی کی غد نکو ورتا فلما نبا هر کله خبر ورکو هادي حفي به په دې راز باندې به دا راز ده خبر لما نبا هر کله چې خبر ورکړ رسول پاک ها په دې خبر حفصه ته به په دې راز باندې قالت وی حفصه حفصه حفصه وی حفصه بی بی من انباکا تا ته چا ویلي دی رسول پاک ته وی من انباکا هاذا چا خبر درک تا ته دا داغه به بل یاري داغه به بل یاري او هغه ته وایي چې خدای ته به خو وایي کنه مو یا راز خبره مو من کتم سره فقد بلغ مراده قالت وی حفظي من انباك هذا قال وی رسول پاک نبني ان يلحل خبر را کړی ما تعلیم او خبير الله تعالی اوس بیان وتوي ان تتوبا کتا توبه او باسی الله تعالی تا فول واجب دا واجب ده فقط فقط سوغت قلوبهما مائل شوی دي زون استاس عن الحق تاسو به امدادي کوي درځي په وان تظاهر عليه کتا سو امداد کوي دی یو بل مخالفت رسول پاک فإن الله فتيسر الله تعالی هو دا الله تعالی فإن الله قد الله تعالی هو مولاه دا الله مددگار در رسول پاک دے دا الله امداد الله به امداد کوي او جبريل جبريل عليه السلام امداد به کوي فصالح مؤمنين صالح مؤمنان به امداد کوي والملائکه ملائکه بعد معه سره دین ذالک زهیرا امدادی دی بیانو ته زجر راغی که تاسو امداد کوي الله جبرائیل مومنان اوس ورته تنبیه ورکړي طالبانو ایت زجر وای تنبیه بی بیانو ته عسا رب قریب د زرد چې رب د رسول پاک ور رب د رسول پاک رسول پاک طلاق نه ورګي رب ورته وای چې صاحب طلاق ورک کریم په د رب امر وی او طلاقای به هم د امر پر رب په امر باندې دینه دواړه معلومه شو الاشیاء تعرف بیاذادها زت نه معلوم شکنه کړي هم په امر د الله وی طلاق هم په امر د الله ور کوي ولي عسى رب قریب دی چې رب درسول په ان تل ان تل كن قتلا در کی تعالی یبدلو بدل ورکم دی رسول لرا ازواجن بی بیان خیرن بهتر من کن دتاسن مسلمات تابعدار وی د رسول پاک مؤمنات مؤمنان وی په الله پر رسول باندې قانتات تابعدار وی قانتاتنا انو دا تکبر باندې کوي تا ډیر تکبر په کې متلل متلل متلذ ذات یا ایو دا رسول پاک الله دنیا ته ښکارا کوي چې خود ته راز مو وایي ښا خود ته راز مو وایي د کې نټینګيږي دای د پیغمبر راز خور کړي نو ستار راز بسنګ نه خوري کوی شي یا ایو الذین آمنو خبردار کسانو چې ایمان هو انفسکم مساتی ځانونه خپل یو چې دغنا او یا ضربا جهنم ته داسې لړا کوي یو ملائکه با اسی او یا ذره لړا کوي او یا ذره کسان به یو ملائکه نیسی لړا کوي به لکه ته د درې ګړې د غنمونی ته تری شرطه ور لړا کوي داسې به لړا کوي نو ډېری ملائکی دي نه دې سره کو نه به نه معلومیږي د دوزخیان ولي به وجه شداد قوی ای لا يعصون الله خلاف نگی دا الله تعالی لما امرهم ويفعلون ما يوم کوي هغه چې دیت امر شوی ما يومرون هغه چې دیت امر شوی یقول عند دخول جان وبو يرتا په داخلي دود الجنات کې یا ايها الذين بالقاعده یا ایو الذین خبردار یا کسان کفرو چې کافران دي کافران بچی وي عذر به پیش کوي لا تعتذروا عذر ما پیش کوي فریاد مو کوي چې مو وای اليوم من رد قیامت کې انما تجزون تاسو به جزا در کول شي ما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کړی دی نو بیان د توبې د امهات المؤمنین او فيه بیان توبه عام المؤمنین عام مؤمنان توبه وباسي خاص ته وای قربت حاصل کیخه او په دې رکوع کې وای توبه لا تعتذر اليوم عذر نه پیش کیږي خاله کافر عذر نه بزوری نه بازاری نه بازار میں آیت انما تجزون په دې در تاسو جزاء در کول شي ما کنتم تعملون اوس مؤمنان تو یا ایو الذین آمنو توبو الی الله توبه توبه قبلی کی بیان تو مؤمنان تو ټول امت ته وای ټول مخلوق ته وای بنی ادم او پیریانو ته اے مؤمنانو او مؤمنان ته خطاب کوي ښا موجب د نجات د مؤمن دی نو مؤمنانو ته توبو راجی شي ال الله الا تعالی ته توبه نصوحه فتوبه نصوحه سرا توبه اخلاص توبه د اخلاص توبه د اخلاص وباسي توبه د اخلاص وې سلور سيزونه غواړي طالبانو توبه د اخلاص دی ته وای استغفار به وای په جبه باندې ا نادم به په ځړه باندې چې غل می خړلې نیوي ادریم اقلاب الاعضاء بد یوم لا یخذ الله النبی نبر رسوا کوي الله تعالی خفقي الله تعالی نبی نبر خفقي الله تعالی نبی والذین آمنوا کسان چې ایمان راړو معو سره د رسول پاک نا اصحابان اصحابان معو سره د رسول پاک دا خو اصحابان شو او تابع نورهم نور دی یسعذب بین ایدی مخکې وبايمانهم خي طرف تا غس غاړه تا يقولون وي ربنا اي رب اتمم لنا تام کې موږ لره نورنا على الصراط زموږ نور په پلي صراط تام کې واغفر لنا بخنو کې موږ ته انك على كل شيء ته په هر شي باندې قادر سا قدرت ته هر شي باندې قادر یا ایه النبی او رسول پاک ته وای چې دغه اذل بنات الكفار والمنافقين ذکا د کافرانو د منافقانو سره jihad کوا یا ایو النبی یجاهد الكفار jihad کوا کافرانو د مکی سره او کافرانو د دنیا سره جنگ کوا کفار د مکی او د دنیا والمنافقین او منافقانو د مدینه باندې دای باندې سکه وغلظ عليهم سختی کوه په دای باندې وغلظ سختی کوه په دای منافقان وما اوام زائد دی جهنم نه دواړو فبئس المصير او بس زائد ګرځیدو دی دغه منافق تر جهاد نشته دی منافق تر جهاد نشته دی تیر شوی تاسو سماویلو کنه یاد دی کنه خا انو دا اوس الله تعالی تعریف پیش کړي تعریض پیش کوي حفصه عائشه ته دې کې تعریض ګور اشاره کوي بیان ته څه کوي او اشاره چاته ده ضرب الله مثلا بیان الله تعالی مثال للذین دپار دا کران کفروج کافران امراتنو فخذل نوح علیہ السلام باندې ها کافر وا ومرات لوط او په خدای لوط علیه السلام باندې کافر و کان تاوی دوار تحت عبدین لاندې د بندګانو زمانه من عبادنا لاندې د دوار د بندګانو زمانه د بندګانو نه داسې بندګان صالحین مرسلین رسولانو مرسلین رسولانو فخانتاهما خیانتو کدوالو ایمان رانه خیانت وکړ فلم نو یغنیا تاسو سپیک سپک کتل ایمان ته زید او زخته دا تعریض حفصه او عائشه ته وګوره د پیغمبرانو خو دی عمل ټیک نو نو دوزخ ته لاړ کنه حفصه حفصه او عائشه ته تعریض شپدې کې وضرب الله مثلا بیان الله تعالی مثال د پاره کسانو چې عمران راوړې امراتا فرعون په خلد فرعون خلد فرعون فرعون کافرو د خدای دا وای کړو خدای مسلمان و آسیا قد قدس الله سرها امرات فرعون آسیا بی بی آسیا بنت مزاحم قدس الله سرها اذ قالت هغه وخت چې ویلي آسی بی بی رب دی باندې میخونه وال او داسې دې خبر شې ایمان د دینه نو په دې میخونه وال نو قالت وی دی رب ابن لی اے رب جوړ کې مال را اے رب جوړ کې مال را عندك بني سلبانه بیتن کور بل جنت په جنت کې مال جنت کې کور جوړ کې یا الله ونجني نجات را کې ماته من فرعون د ذات د فرعون نه وعمليه د عمل لدنا د ذات نه مې وساتي د عمل نه مې وساتي ونجني نجات را کې ماته من القوم الظالمين د قوم ظالمانو نه نو فلم تجد الالم بعد دینه پس بیا درد نه مونږ چې دا وی با نو بیا درد نه مونږ نو څوک وای ژوندای لړا او څوک وای مرشوا جنت ته لړا کنه بیا هیڅ درد نه مونږ الله تعالی وارث او بل مریم ته وګورو مریم بنت عمران مریم ته وګوره برکت یې سمله ورکړی دی اسیه لیکم برکت ورکو مریم لیکم برکت عمران التي اغه مریم احسنت فرجا چې ساته به گریوان خپل فرجا معنا گریوان بکوخه دغه صفت ډیر راغلی احسنت فرجا گریوان د بربندې دونه دا سو همیشه به دا صادر پټ اچولیو دا صادر سر به پټو سینه به پټوا احسنت فرجا ساته به گریوان خپل د بربندې دونه دور حیا نه کوا ادا د حیا نه کې خلی علامه ده احسنت فرجا ساته گریوان خپل مریم من القانتین د تابعدارانو نه معززین ببرکت الله څومره عزت ولا الله ورکو مریم لا او آسیه لا څومره عزت ورکو او د فر د نوح علی السلام بی بی عذاب شو د نوح علی او د لوط علی السلام بی بی عذاب شو هغه له برکت ورنکو دي کې تعریش حفصی او عائشه تا چې ګورې تعلق د خسرینا په خ عمل بخ کیږي چې د پیغمبر تابعدار یې خ عمل ځان ته خ عمل واخله تو خالی خیدره عزرائیل په ګننګار تزریګینا عمل خ کوي نو توحید او رسالت تخفیف او بشارت او انفاق فی سبیل الله جهاد کوي کافرانو سره جهاد کوي حاصل د صورت داراوت لا اله او محمد رسول الله دعا وکي طالبان الله دې موږ تاسو ټول له خیر راکړي الله دې ول خیر اشتي ورکي لوی خلک ګردی خرابې الله دې ولقي الله دې زما د ټول علاجونه وکي څو بیمار دي د چا والدین بیمار دي افغان وزیرستان کې الله دې ټول کورونه حفاظت وکي الله دې طالبان الله او دا طالبان والدین بیمار دي الله دې ټول صحت ورکي چا والدین موفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي تو بیمار دی الله دې ولا خیر ورکي ټول دې الله برکت ورکي ته چا په کاروبارونو کې الله برکت واچي او تو کثیران دي چارونه دي الله دې ټول له برکت ورکي خیر ورکي الله تعالی سو بیماران د چا په کاروبار کې رکاوټ یې الله دې برابر کړي الله دې ټول مشکلات حل کړي الله دې ټول ناراضه شي الله دې مریضان ته خیر ورکي الله تعالی دې بیماری لري کی الله تعالی طالبان خوشاله ساتي او الله تعالی دې په شرعي حاجت دې الله تعالی دې هغه شرعي حاجت برابر کی افغانستان لپاره هم هر وخت دعاګانې کوو خپل مخ حفاظت د افغانستان ټول لدی الله خیر ورکی الله تعالی دې ټول ته خیر ورکی درس او تدریس طاقت دې الله ټول لور کی الله تعالی دې زمونږه استاد خیر نصیب کی څوک دې طالبان امداد کې الله تعالی ټول ګورونو کې خیر کی الله دې غیل بدلی ورکی الله تعالی دې زمونږه استاد نه رضا شي زمونږه یو بجې سیب د فالج والے هغه ته دعا وکي الله تعالی دې خصحت ورکی ګل الرحمن جی سیب او یو بل شیخ عمر بیمار دی اسپیټال کې دی دعا ورته کوي دعا یې غوښته ده الله ولا صحت ورکي الله دې مریضان جوړ کړي نور بیماران یې اسپیټال کې کورونو کې خزي واړه لوی نور بیماران یې سوق وفات شوي الله دې ټول ته مغفرت رمضان برکت قران دې الله په خیر سره خلاص الله تعالی دې موږ تاسو نه رضا شي تاسو حوایج ټول دې الله برابر څوک چې د طالبانو امداد کوي الله دې دا غي امداد وکړي الله تعالی دې ټول څوک اعتکاف کوي څوک عمره لته لري د ټول دعاګانې دې الله قبول وګرځي ربنا تقبل